درنو او قدرمنو اورېدونکو! په هلمند کې د جګړې فشار د کابل رژیم امنیتي چارواکي او تش په نامه قومندانان سخت وارخطا کړي. د دې پر ځای چې په جګړه کې له مجاهدینو سره مخامخ شي، د مجاهدینو په ضد یې تبلیغاتو ته زور ورکړی، تر څو خپلو مورال بایللو عسکرو ته روحیه ورکړي او پر خپل شکست پرده وغوړوي. څو ورځې وړاندې د هلمند د جګړې لپاره د کابل ادارې له خوا رالیږل شوی اوپراتیپي قومندان جبار قهرمان ادعا وکړه چې د هلمند د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات پیدا کړي او زیاتوي چې د هلمند ډیره برخه طالبان یې له ځان سره ملګري کړي دي همداراز دوې ورځې وړاندې یو جعلي لیک د رسنیو په واک کې ورکړ په لیک کې ویل شوي چې ګواکې د هلمند لپاره د اسلامي امارت جهادي مسؤل ملا عبدالمنان اخوند د اسلامي امارت د مشرتابه پر وروستیو پریکړو ناراضه دی او له مشرتابه سره مخالفت ښودلی دا او یو شمېر نور موضوعات مو د هلمند ولایت له جهادي مسؤل الحاج ملا عبدالمنان اخوند سره د مخابرې له لارې د یوې مرکې په ترڅ کې څېړلي تر څو د دښمن د وروستیو تبلیغاتي هڅو څخه پرده پورته شي او رښتیني حقایق راڅرګند شي. د مخابرې د خرابې لیکې او اړیکې له امله بخښنه غواړو. محترم والي صاحب تر هر څه وړاندې تاسو ته ښه راغلاست وایو هیله ده صحتمند به یاست او په خپلو جهادي چارو کې به موفق یاست. والي صاحب محترم څو ورځې وړاندې د کابل د ګوډاګۍ ادارې استخباراتي کړیو او امنیتي چارواکو یو ځل ستاسو د شهادت اوازه خبره کړه او له هغه وروسته یې تاسو ته منسوب یو جعلي لیک د رسنیو په واک کې ورکړ په دې لیک کې ویل شوي چې تاسو د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د یو شمېر والیانو او امارتي منسوبینو د وظایفو د تغییر او تبدیل پر پریکړه راضي نه یاست او مخالفت مو ورسره ښکاره کړی همداراز ویل شوي چې د اسلامي امارت د مجاهدینو په منځ کې اختلافات زیات شوي دي او د اسلامي امارت صف واحد نه دی او داسې نورې خبرې تاسو به دا لیک خپل لیدلی وي تاسو د دښمن دې هڅې ته څه عکس العمل ښایسه او څه ویل غواړئ دا بلکل حقیقت ده چې زه به د صلیبیانو د پر ضد باندې د خپلې جګړې ته د خپل د خپل نفس مې په بدن کې وي او روح مې را سره وي انشاءالله العزیز زه به د دوی سره مقابله کوم او دا په داسې حال کې نه چې زه به د هلمند ولایت مسؤول یم یوازې به دوی سره مقابله کوم او یا به زه مسؤول یم دوی سره مقابله کوم یوازې بلکې په هر حال کې به زه د دوی سره مقابله کوم که یوازې خپل یو ماشین چانټه ما ته عمرا هدایت وکړي چې ته یوازې نوموړي له اسلامي اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هلمند ډېره برخه طالبان یې له ځان سره ملګري کړي دي او ډېر ژر به همدا طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سي د جبار قهرمان دا ادعا څومره حقیقت لري تاسو خپل د هلمند په ولایت کې یاست او همیشه د مجاهدینو سره یو ځای اوسئ د مخامخ کېدو پر ځای د مجاهدینو په ضد تبلیغاتو ته زور ورکړی، په لنډ وخت کې یې یو ځل ستاسو د شهادت اوازه خپره کړه، بیا یې اپراتیپي قومندان جبار قهرمان د مجاهدینو په منځ کې د ژورو اختلافاتو خبره خپره کړه او دا دی اوس یې تاسو ته منسوب یو جعلي لیک نشر کړ چې ګواکې تاسو د اسلامي امارت له مشرتابه سره مخالفت ښودلی ستاسو په نظر د دې تبلیغاتو څه وجه کیدای شي؟ ایا په هلمند کې د دښمن په ضد د جګړې فشار زیات شوی او که نور لاملونه دي؟ تلفات واړوله او دوی ډېر سخت په دې کې ناکام شول او د دوی باداران راغله چې هغه اول وار د درو ولایتو قومندانان چې دوی په خپله اعلان کړه پر میډیا باندې چې دا موږ په سنګین ولسوالۍ کې کښته کړي دي بیا د هغه وروسته امریکایان راله کښته شول هغه مردار شول او دغه چې پورته کړه چې هغه ساحې اوس هم د مجاهدینو په لاس کې د ټوله د دوی جسدونه د مور تر اوسه پر خاورو تر کنډوالو لاندې پراته دي د دغه والي صاحب محترم په دې وروستیو کې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د اشغالګرو ځواکونو الوتکو په ملکي میشت ځایونو وحشانه بمبارد وکړ او تر پنځه ویشت تنو زیات ملکي کسان یې شهیدان کړل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل له پېښې وروسته د کابل ادارې چارواکو وویل چې په بمبار کې طالبان په نښه شوي دي او مرګ ژوبله هم طالبانو ته اوښتې. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ بیا پر مخ باندې هم د هغو د بعضو عکسونه د بعضو د هغو د اقرباو غږونه دا نشر شول رښتیا هم دوی ته څلور کوره بمبار کړي دي دا په مکمله توګه دوه کوره په مکمله توګه شهیدان کړي دي د دوو کورو ته هم ډېر تعداد کسانه شهیدان شوي چې جمله شمېره یې تر دېرشو اړوندې د دې شهیدانو ده زخمیان یې هم تر ډېر زیات دا دوی خالص ملکي خلک چې دا ټول دنیا ته اوس تقریبا معلومه شوې ده خصوصا هلمندوالو ته خو دا بېخي روښانه ده دا د د کابل رژیم چارواکو اعلان کړ چې د هلمند جګړې ته نور تازه دم عسکر لیږلي تاسو تر اوسه پورې د هلمند د جګړې د وضعیت په تغییر پوه شوي یاست او د تازده معسکرو راتګ خو به د مجاهدینو عملیات ټکني کړي نه وي. والي صاحب محترم تاسو د سنګین په ولسوالۍ کې د دشمن په غټو پوځي قرارګاو باندې پراخ بریدونه تر سره کړل او په دې عملیاتو کې مو دشمن ته درنه مرګ جوب لواړول او ډیر زیاتې سیمې مو ونیولې د جګړې په جریان کې ستاسو مجاهدینو یو شمیر د دشمن عسكر ټپی عسكر په ټپی حالت کې ونیول او بیا یې ورسته د بشري همدردۍ لمخې خوشې کړل او د سره صلیب کمیټې ته وسپارل ترڅو تداوی وسی او بیرته خپل کورو ته ستانه سي که راته وایست هغه عسکر چې اوس هم د دښمن په لیکو کې ولاړ دي او پر جګړه باندې ټینګار کوي هغو ته ستاسو توصیه او پیغام څه ده والي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که خپل نظر راکړئ په هلمند کې ستاسو مجاهدین په مختلفو جبهو کې له دښمن سره په مقاومت بوخت دي د جګړې د ډګر پراخوالی او د استقامتونو ډېرښت خو به د هلمند والی صاحب او جهادي مسول الحاج ملا عبد المنان خوند چې ل ډیرو مصرفیتونو سره سره مو مشته وخت را کړه او مش پښتنو ته مو جوابونه ویل ستاسو څخه یو جهان مننه کو کور مو ودان